ابو سعید سیب سعد ابو سعیدی خدری چې مشهور دی سعد ابن مالک فرمای رضی الله تعالی عنہ فرمای ان نبی الله صلی الله علیه وسلم قال چې دې زمکه والا کې عالم را تا وخایي نو هغه خدا شنا میانو اسی چې پټکي والی ذکر کوي نو دا لوی عالم دی فضل علی راهبن او دا بل ټکی ویل نشم کنه د کښنو اے ولکا د کښنو فضل نو خودن وا توکل شو علی راهبن په یو پیر غونی باندې یو ذکر والا باندې راهب باندې فاتاه ثم سأل عن عالم آل الارض بیا تاسو کو د عالم د آل الارض نه طلب وکيو صحیح کسان ته پیښتل سم زبردست مولا او تو خو درشو چې یې عالم نه سي پوښتنه دا اب تو چلی جائی دا خوشنا میں نے مشورہ مشورہ نہیں تسے پی عبد الله علی رجل عالم نو ته خودنه وکړ شو په سړی عالم باندې فقال نو وینو قتل مئات نفس دا جوارګر د جوارګر سره دی جواری کوي قاتل د قاتل سره دی انشیر نه جوړی سره الکه ما هو بس کړی دي تمړه پرې دارا چې ته یو دي کرا کړه چې بیا راځي جغراف پلانټ بګی تلش دی ټیک ہے بھائی دغه د زمکی اثر د ماحول اثر کن صحبتي صحبتي طالح سره تا توانی دور شو یار من بتربوت او یو بل تم ولا ترجع الى ارضك چې دې ځمکې ته بیا واپس را نشي فإن ارض سو دا د ناکاره سړي کله پیدا دا د ګناونو ته را نشي ټیک دي بس دې کرا رب ته روان دي انطلق حتى اذا مسفت طريق نیمی لارې ته ورسېدو ته ورسېدو فاتاه الموت اتاه الموت مر راغې الله تراله چې مر راغې نو مر روح ملائک قبضه کوي ځای وای کنه روح سو قبضه کوي ملائک رحمت الله ورسېږي او ملائک دو عذاب هم راورسی سبحان الله آیا کنه یارا دوار قسم ملائکو راورسی اختصمت فی ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب پچیر شوی د په بار کې ملائکی د رحمت او ملائکی د عذاب یو وی جنت ته روبودو توبې لړاونه بلې څو سل مرګې کړی دي مونږ به قبول کو جانم ته بوزو ناب کوي هغه زمکا چې د دوه زمکو ته دوه کولو ترمنځ ده یو د ځا کړی دی یو د دې چې وته روان دي نه کانو کړی په اله ایته ما کان اذنا دې چې کوم یو ته نږدې او په وله دې بدایي نه حسابي فقاسو فقاسو دې کچو کو په وجدوه وی مند دلرا ادنا ال الارض التي ارادا نزدي اغزم کی تا چې د دوت اراده وا نو فقبضت ملائکۃ الرحمه ملائکو الرحمت ول روح قبض کو جنت ته چې نه بوت لرو څه خوش قسمت انسانو الله دې زمو تاسو د رحمت په پرشتو باندې روح دې نه قبض رستنه روایت بده مخ کې وضاحتي زما کلیه یاد تا تا چې ته لیدل نه دا وفي روایت په صحیح فکان ال القريه الصالحه اقرب بشبرنا دا د ادنا وضاحت کو اغه کلی تا چې اوسیدونکو نه کانو سمې وی کله څنګه نه کو اوسیدون کې نه کارو اغه ته یو لیش نږدې او فجعل من الیان دې د اغه کلی والا نو شمارل شو وفي روایت فی الصحیح فاوحى الله تعالی الى هذه ان تبعدی الله دی یو اسمه کې ته حکم کوي ته لګ اے ادنا نزدی نو نزدی داون دا چې ګزي او سینه یو لیش نو بس یو لیش نزدی او اغزم کی ته چې کوم ازم کنه نه کان وا تدبیر کو شکو نه شي رایا جواب را کګا نه ونه شو ونه شو دوستانو یو څو نقطې ووري په دې یو خدا چې بای د قاتل توبه قبليږي ښا ډیر خسته لګول یاره سوچو مګي یو د الله د حکم نافرمانی کوي د الله وی من قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق دا الله د حکم نافرمانی کوي دیم دا چې په حق د مقتول کې مقتول سره زیاتې کړې دي او دریم دا چې په حق د ورثه او د مقتول کې ورثه د مقتول ته خو با ځان ورکی نو مړ دی کی یا به کی ورکی او شو او حق د الله خو توبه او باسر الله معاف کوي قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا الرحمت ان الله یغفر الذنوب حق د الله توبه سره معاف شو د ورثه حق دې نو هغه به چل شي وکړ نو قرباني یو د الله حق دی یو د ورثو حق دی لیکن یو حق د چا دی دا غ مقتول دی شي کنه شي مقتول قتل دی دی هغه لته ورکی کدا غنه معافي وغواړي هغه وته نه معاف کیږي د قاتل توبه نشته په حق د مقتول کې هغه چې ال تاغه سره کړه مخامخ شو د کسی کې و تل نیکی به دیوالي هغه به دیوالي چې دا چې الله تعالی وو دې تعالی جنت درکو دې پیری خپل د هغه چې ویل ابن عباس هم دا د حق د مقتول خبره کوي هغه مړ شوی دی دا هغه په حق کې د توبه چې نه نه کوي دا څنګه قبول شي هغه مړ شوی دی هغه نه دې ته پوښتنه چې مړ نه ته پوښتنه کې چې تم مړ کړې تم ماف کړې تا دې خبر ته الوا په لټ راولې کما ار به ته نو مړې دي الله یې دې دې ته وو خسته هر مزه ورونو یو نقطه په دې کتاب کې وا ورونو ما تاسو ته هغه کو نه ویلا دا یو بحث د چرړلې دی چې طلب د علم فضیلت لري که jihad فضیلت لري خسته دا وستاړي مشکل به پیاچ دیوی دوست اما علم الدنیا فللدنیا اتفضل ثم صفحه کې د عثیمین په شرح کې لكن طلب العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الصلاة والمدح والحظ عليه في القرآن والسنة هو نوع من الجهاد في سبيل الله من خرج في طلب العلم دیوی لأن هذا الدين قام بأمرين دا دین په دوه لارو باندې قائم دي دوه شنو باندې یو علم او یو سورا توپک دشکا کلاشنکوف ټینک غشه دې پیان شي خبره نو د ترجیح ورکړ د دې لرا چې طلب د علم کې د دادوړ به افضل دور بر دین قائم دی دا به افضل دی پاګی باندې دا اول او کا جو به کاو کنه دا خبر تاسو اورئ دا کوم لري وای کنه خبره دی وای کنه دی حدیث نو اس نقطی وره دا کوم حدیث چې تاسو وې دې نقطی یو دا چې په وعظ او په نصيحت کې حقيقي مثالونه بیانول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خسته انداز د نصیحتو حقیقی مثالونه بیانول دویم د امم سابقه واقعات بیانول چې زمونږ د شریعت نه پکې خلاف نه اجیز درېم چې سره د خواهشاتو د وجې نه خطای لکه د خطا او د خواهشاتو قتل نه کوي خو چې مستعد د خیر او د حق وي نه د سم لارې ته یو وخت راځي دا حدیث پاک کې ورایي تاسو ان شاء الله یو سره د داو د جانم ترمنځ وسې یو لس خدا ته امر به وګړي چې بدل شي یو سره د خواهشات او خواهشات د وجه نه خطا شي ځکه الله تعالی استعداد د خیر او د حق کې خود انابت کوي دې سمې لارې ترازی لکه دې سمې دلار دلار کړهغلې سونو کې شو الورم سونو کې شي پینځم د توبې دروازه کولاو ده خدا بند نه ده او سره به ګناه شي شپږم معالج نه دی معالج د علماو مثال د ډاکټرانو دی د بلیغ النظر پکار دی د بل نظر ډیر لري لري د رچت نظر بلوي او د قصدن قاتل داغه توبه قبليږي اره د بدو خلکو نه بایکاټ کول معلومی کړه معلومی دي د بدو خلکو نه څه کول بایکاټ کول بای معلومی دي دې څنګه معلومی د بدو خلکو نه بایکاټ کول اے ناکاره خبرې کنه نه ځان پکې غایب کوا یره د یو د یو کم سل چې دنو دنو چې ما یو کم سل د یو کم سل مرګ کې دې څنګه چل ځان غایب کړی کنه غایب کړی آیا کنه په ناکاره خبره کې ځان غایب کاوه ښا نقطه معلومه چې معلومه نشته په ناکاره خبره کې ځان څه کاوه غایب کاوه سوچ لی ها فرشتي مختلف شکلونه بدلی فرشتي بدلی وګوره کنه په شکل د انسان کې راغلی کنه راغلی یو لسم د انسان فضیلت چې فرشته په شکل د انسان کې راغلی او معلومي کې چې انسان ډېر فضیلت والا دی کنه هغه نوراني مخلوق الله په شکل د انسان جوړي لقد خلقنا الانسان في احسن دین هم معلومي کې فضیلت د انسان تعالی سمجھو چې فضیلت د انسان دا ټول حدیث وایا واقع وایا دي کې نقطې وایا وګوره فضیلت د انسان معلوم شو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ٹھیک شو لگا نا ټول واقع به وای دا نقطې به وای ما له موضوع راځي چې فضیلت د انسان انسان دومره فضیلت لري چې نوراني مخلوق الله په شکل د انسان دی ګرځي او غوړه دا لري چې د شکل د انسان بدل کړو او په سره کې نه کړو او اخر دا وانه یا چې کېږي دا یو لس نقطې ته معلومې شو دي نو څه تتبع تعالی شو کا دي ته استقراول الله ور درې صدر کی احد عشر کوكب احد عشر سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون